جون له اوویشتمې نیټې سره برابره ده په خبرونو کې اوري چې د زابل ولایت په مرکز قلات کې یوه شوبله ویجاړه سوې پنځه تنه عسکر وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي په فراه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امنیت امیر یاسین خان وژل سوی دی د فاریاب په شیرین تګاب کې د مزدور دښمن یو ټانګ ویجاړ شوی شپږو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د میدان وردک په سید آباد کې دوه رینجر او دوه اکمالاتي موټر له منځه ولاړل ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته شونډې د هر یو دښمن واړه اردوګان شي شمدي څخه یو دښمن واره اردوګان شي شمدي څخه یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د زابل ولایت په مرکز قلات کې بیګا ماخوستن نه بجې د نورک په پوسته پراخ وسلوال برید ترسره سو همداراز د مزدور دښمن له کومکي قوې سره هم سخته جګړه ونښته چې په محال یې یوه شوبله ویجاړه سوه پنځه تنه عسکر ووژل سول او شپږ نور ټپیان سول درې ملي کلاشنکوپونه یو ثقیل هم مجاهدینو په غنیمت نیولي دي د همدې ولایت د دایچوپان ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ هم مجاهدینو وسلهوال برید ترسره کړی دی له فراه څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار اته بجې د همدې ولایت د مرکز اړوند د درېیمې حوزې په سیمه کې د پنځمې حوزې د استخباراتو د ریاست د امنیت امیر او مشهور ظالم قومندان یاسین خان د مجاهدینو د یوه غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای ووژل سو له برید وروسته مجاهدین روغ رمټ خپلو مرکزونو ته رارسېدلي دي د فاریاب ولایت له شیرین تګاب ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې پرون ماپښین دوه بجې د تاشقلا په سیمه کې د مزدور دښمن پر ټانګ د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چې له امله یې ټانګ ویجاړ او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په سیمه کې پر مزدورو عسکرو د دراسکوپونو په مټ برید وسو چې پکې درې تنه عسکر ووژل سول او درې نور ټپیان سول د میدان وردګ ولایت مجاهدین وایي چې پرون ماپښین یوه بجه د دې ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سلطان خیلو او پتنګ په سیمو کې د مزدور دښمن پر اکمالاتي کاروان وسوال بریدونه ترسره سول معلومات ښیي د بریدونو په ترڅ کې د دښمن یوه راده اکمالاتي موټر دوه راده رینجر موټر ویجاړ سول دوه تنه عسکر یې ووژل سول او دوه نور ټپیان سوي دي همدارنګه پرون ماپښین دوه بجې د یادې ولسوالۍ د وتړیو په سیمه کې پر یاد کاروان هم مجاهدینو برید وکړ. په دې برید کې د دښمن یو عراده غټ اکمالاتي موټر په بشپړه توګه ویجاړ شو. عسکرو ته هم مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. د پکتیا ولایت په احمد آباد کې دښمن خپل منځي نښته کړې قومندان طالب جان او دوه پولیس وژل شوي دي دوه نور بیا ټپیان دي پرون سهار نه بجې د احمد آباد ولسوالۍ د ازکخېلو په سیمه کې شرور اربکیانو پولیسو په خپل منځ کې نښته وکړه د نښتې په مهال مشهور او وحشي قومندان طالب جان، یو د پولیسو ضابط او یو بل پولیس ووژل شول، دوه تنه نور ټپیان شول. د فاریاب ولایت له قیصار ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره شپه دوولس بجې د چچکتو په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید وشو. برید د شپې تر درو بجو دوام وکړ او په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او په کمیش مزدور قومندان حیات الله له څلورو تنو اربکیانو سره ځای پر ځای ووژل شو دوه نور ټپیان سول خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی د کابل ولایت له سروبي څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ سهار اوه بجې د لغمان دروازې ته نږدې د کابل جلال آباد پر لویه لاره د مزدور عسکرو پر کاروان او په سیمه کې د دښمن پر پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل معلومات ښیي د بریدونو په مهال یو عراده رینجر موټر ویجاړ سو دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده سوې دغه راز تېره شپه دولس بجې د غزني ولایت د مرکز اړوند د جباروالو په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر پوسته مجاهدینو د لیزر په مټ برید وکړ په دې برید کې د پوستې دوه تنه پیرداران ځای پر ځای ووژل سول همدارنګه په یاده سیمه کې د کومکي عسکرو یو ټانګ هم د مجاهدینو له لوري د راکټ په مټ وویشتل سو او په بشپړه توګه له منځه ولاړ په دې برید کې څلور تنه عسکر وژل سوي خو مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی او د هلمند په مرجع کې دوه تنه پولیس وویشتل سول په ناوه کې هم یو مزدور عسکر د دراسکوپ په مټ ویشتل سوی دی له ناوې څخه یو بل خبر وایي چې یو مزدور اربکۍ په دراسکوپ ویشتل سوی دی د همدې ولایت په ګریش کې دوه تنه عسکر په دراسکوپونو ویشتل سوي او په نادالي کې پر پوسته د برید له امله یو تن عسکر وژل سوی دی د هرات په پارسي ولسوالۍ کې یو اربکی ووژل سو یو موټرسایکل او یو میل وسله یې مجاهدینو په غنیمت یوړه د قندهار په معروب کې یو تن عسکر مجاهدینو ته تسلیم سوی دی د میدان وردک په چک کې پر پوستو د بریدونو په مهال یو عسکر وژل سوی یو ژوبل دی او د فراه په بکوا کې د مین چاودنې یو مزدور عسکر وواژه د میدان وردک په سید آباد کې د کابل قندهار لوی لاره بنده سوه پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان دي تېره شپه اته بجې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د اسلامي امارت مجاهدینو د کابل قندهار لویه لاره په بشپړه توګه د دښمن په مخ وتړله دغه راز د یادې ولسوالۍ اړوند د ماشین کلا په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر پوسته د مجاهدینو له لوري د لیزري وسلو په مټ برید وسو چې له امله یې څلور تنه عسکر ووژل سول یو بل ژوبل دی د یادې ولسوالۍ د شنیز او شیخ آباد په سیمو کې د دښمن له هغو عسکرو سره چې هڅه یې کوله د کابل قندهار لار بیرته پرانیزي، د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. د خبر په اساس د نښتو په ترڅ کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېره یې لا نه ده روښانه شوې. د غور ولایت له دولینۍ ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار اته بجې د یوې شانداره غونډې په ترڅ کې د همدې ولسوالۍ اړوند د پوی او کنعان سیمو اوسېدونکو چې د کورنیو شمېرې دوه سوه پنځوسو تنو ته رسېږي د قومندان سخیدات په سرمشرۍ کې له اسلامي امارت څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. نوموړیو کلک هوډ څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت د مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي او په دې لاره کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو درېغ ونه کړي. مجاهدینو هم له نوموړیو تود هرکلی وکړ او دا یې د دین او هیواد په ګټه کار وباله. قومندان سخي مجاهدینو ته دېرش میله کلاشنکوپونه، دوه پیکه ماشیندار یو راکټ او ګڼ نور مهمات هم وسپارل دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د همدې ولسوالۍ اړوند د رزقام په سیمه کې قومندان سرور له پنځوسو مسلحو اربکیانو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم سو او ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې مجاهدینو ته وسپارل د فاریاب ولایت په شرینتګاب ولسوالۍ کې د اسلام قلعه په سیمه کې پرون مازدیګر د مزدور دښمن له لوري د ملکي خلکو کورونه د ډیسي توپونو په مټ وویشتل سول د ورزګان ولایت په ترینکوټ کې بیا د مزدور دښمن خپل منځي جګړه کې ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی تېره ورځ مازیګر د ورزګان ولایت د مرکز په ترینکوټ ښار کې د مزدور ادارې د ملي امنیت او پخواني امیر رحیم الله د ملګرو ترمنځ سخته نښته رامنځته سوه نښته وروسته تر هغه رامنځته سوه چې په ترینکوټ ښار کې د امنیت لخوا د موټرو تورې ښیښې سپینېدلې او د پخواني امیر رحیم الله د ملګرو له لوري ورسره مقاومت وسو وروسته د رحیم الله په امر د هغه ملګرو پر امنیتوالو د خپلو ټوپکو شپېلۍ راواړولې او سخته جګړه ونښته. په جګړه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره نه ده څرګنده شوې. په دې پېښه کې پنځو تنو ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، همداراز د ملکي خلکو درې دوکانونه او دوه موټر سوځول شوي دي.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 ان شاء الله مقدس جهاد د بریا په لوري روان دی او کفري اشغالګر له تیښتې سره مخامخ کیدونکي دي. قدرمنو اوریدونکو! د کابل اوسنۍ ډېر سرې اداره چې کله جان کیري انتصاب کړه څو ساعته وروسته یې لومړی کار دا و چې په متفقه شکل یې له امریکا سره د امنیتي تړون په نوم هغه سند لاسلیک کړ چې امریکا ته یې په افغانستان کې د دایمي اډو ترڅنګ د خپل سره پوځي عملیاتو داسې اجازه ورکړه چې له هر ډول قضایي او عدلي تعقیب څخه به مستثنا وي له همدې امله ده چې په دا درې نیم کاله کې چې هر ډول جنایات اشغالګرو ترسره کړي لکه بمبار چاپې د خلکو بې عزتۍ د مدارسو او مساجد وړنګول حتی په ننګرهار کې د مشرانو جرګې د مشر خپل خپلوان قتلول او داسې نور بې شمېره جنایتونه چې امریکایانو او د دوی تر مستقیم کنټرول لاندې داخلي سپیشل فورس عسکرو ترسره کړي او کوي د دې ټولو په وړاندې چارواکي پټه خوله او د څه ویلو جرأت نه لري ځکه چې په خپله خوښه یې هغوی ته د براعت لاسلیک ورکړی خو په هغه وخت کې یې د سولې په نوم هیڅ ډول نه هڅه وکړه او نه یې د اوربند یک طرفه ژمنه وکړه بلکې برعکس د سولې په اړه غني په خپله هره وینا کې په ډاګه ویل چې سوله زه له پاکستان سره کوم همدارنګه یې ویل چې زه به هیڅکله سوله له کمزوري موقفه ونه کړم مطلب دا چې زه به د زور له لارې طالبان تسلیمۍ ته اړ کړم تر دې وروسته یې د ټرمپ له راتګ او د هغه له نوې جنګي ستراتیژۍ څخه داسې برالا ننګه وکړه چې بس همدا جنګي تګلاره یې د افغان معضلې یوازینی حل وباله او له ټرمپ څخه یې په بیا بیا د ګوډاګۍ ادارې چارواکو مننه کوله چې ګویا په افغانستان کې یې د بمبارونو د تشدید او عسکرو زیاتولو او شپنیو عملیاتو ډېرولو، بند شوي زندانونه بېرته ډکولو او فعالولو اعلان وکړ، تر دې چې د ټرمپ د دې وحشي تګلارې د کامیابۍ په پار یې وخت په وخت حکومتي غونډې ورته جوړولې او په هره غونډه کې به یې له ټرمپ او د هغه له تګلارې څخه مننه کېدله. پر ځای د دې چې د سولې، اوربند او یا په هېواد کې د ارامۍ په خاطر د یوې نیمې لسیزې خونړی حالت کنترول کړي، د یک طرفه اوربند اعلان وکړي او یا بې قید و شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړي، ټول ټینګار یې پر دې و چې د ټرمپ وحشت او د هغه وحشي تګلاره کولای شي جهادي مقاومت له منځه یوسي او طالب ته شکست ورکړي. بریا به د امریکا په برخه شي، ځکه یې د سولې هیڅ ډول اړتیا نه محسوسوله. د ګوډاګۍ ادارې د چارواکو د نااهلۍ نتیجه وه چې درې نیم کاله نور افغانستان د اور په لمبو کې ورید شو. په هره اونۍ او میاشت کې به امریکایي وحشیانو خپل د زرګونو بمونو غورځولو راپورونه ورکول، په لسګونو زره بې ګناه افغانان به یې په شهادت رسول، خو ګوډاګیانو بیا سوله له پاکستان سره شعارونه زمزمه کول. او چکچکې یې د امریکایي اشغالګرو بمبارونو او چاپو ته کولې خو کله چې د مجاهدینو بې ساري مقاومت او سرښندنو امریکایي اشغالګر له دومره وحشت سره سره بیا هم بریا ته پرې نه ښودل نو مجبور شو چې د ګوډاګیانو په خوله اعلان وکړي چې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته اماده دي دلته یرغلګر او ګوډاګیان په دې نتیجه رسیدلي چې نور د شکست د کندې پر غاړه ولاړ دي، ځکه یې اوس روغې جوړې اوربندونو او پرلتونو ته مخه کړې، اوس سوله مهمه ګڼي، حال دا چې ډیر مواقع د سولې لپاره وو، خو دوی هغه ټول په لغته وهل، ځکه په خپل وحشت غراول، اوس چې یې ټولې حربې له ناکامۍ سره مخ شوې، نو یې د سولې د اهمیت او اوربندونو د غځولو، طالبانو ته د پرلتونو د پیلولو ډرامه یې پیل کړې، ډرامه ځکه ورته ویل کیږي چې لا هم ګوډاګیان غواړي چې له دغسې تزویري سولې او دوه مخې حرکت نه په استفادې د اشغال پر شتون پرده هواره کړي. د اشغال د تداوم او بقا لپاره بیا هم ګوډاګیان لاس او پښې وهي. په داسې حال کې چې دا اتلس کاله اور هم د همدې کفارو له لاسه بل دی. نو که اوس هم ګوډاګیان او اشغالګر دا حس ونه لري چې نور د افغانستان له اشغاله لاس واخلي نو د سولې په نوم ټولې هڅې به یې بیا هم په اوبو لاهو کېږي او په ذلت سره به د افغانستان له سپېڅلي ټاټوبي څخه په زوره شړل کېږي ان شاء الله تعالی وما ذلك على الله